بیان د حرام والی د ځان یو شان کولو د کولو سره باب دې په بیان دو بسم الله الرحمن الرحیم باب دې په بیان د حرام والی دی یو شان کولو سره د ځان د خو سره چې تم جنو تر وایو خو سونه کو توایو ور نساء الرجال او خدای چې ځان د سره باندې کوي تمنګا نر خزه وایو چی خزه خدا نر نر کوي فی لباس و حرکت و غیر ذالک جامو کې سره بزان د خود په شان نه کې خود بدان د سره په شان نه کې حرکات کې هم سره ځان د خود په شان نه کې او خود بدان د سره په شان نه کې دا بیخی دا نه په ډولای کې کې نور وړي دا دلاګان ځان د خود په شان کې لالي صوفي او چې لګولي چې وادي کوم وتا دا بوله هو دارو دي کنه د دې بکراج نه کنه جامي د خزو په شان کې یو ځان کې ډېر ګوتی وي تاسو نه راځه پیرشته په خبره ده دا ځنې خلک دي ځان ده مصرف چایز سے خبرې سنیے ہے پتہ نہیں کار کا کار کا خبریں سنیے اوس په کې لابل چې خزه یو طرف نه وي اجمال او هم خبرو کا خلاصا نو خزه چې وای نو تک سره وته بل سو نه غره کې سو نه بل سو ونه څه بلی با یو هراوی ته خو نه دی وایا لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت ویلې دې د الله تعالی پیغمبر المخنثین من الرجال هغه کارلاګانو باندې مخنثین جمل مخنث تا مې یک دو خلق سره ا سره مې یشبه خلق او خلق خلق او النساء حرکات هم څنګه جوړ تشینو نه څنګه جوړ تشینو کنه دا دا ځان کې په قصدن عملا دي والمترجلات من النساء اغزان په زور زور باندې کړي کور کې د خدانا سبحان الله باب تفاول دې راځي د صد پارا د تکلف د پارا کې په زور ځان کړي کړي ډیره سره والے کوي او ماشاء الله المخنثین خنث یخنث تفنیش ځان په زور زور باندې خزا کوي او د چانه د تړو نه خدای خزا خزا کوي دا مخنث ځکه دوست خدای غیب دان نه دی او د نبی رسول الله په وخت کې دا ډلې وینا یو قوم ما هم سیات کارنا بالبقر هغه خلق به چې هغه سره بل کده غواګانو د لکو غوندې لختی وي یضربون بیا الناس او خلق دی وي نو کوم ملک دې کو پولیس دې کا نواب دې کار یو شی دې دا پکې داخل دې ظلمن تا راکې دې غریب دې راکې دې دا وای کله سکول استاد دې کله مدرسې استاد دې چې څوک هم دې که بادشاہ دې که حاکم دې سو کوم چې دې چې ظلمن خلک کوئی پلق کو دا پکې داخل دي ونساء کاسیات نهاریات بل هغه زنانه دي چې کپڑے د چوری لیکن یو بربندي محدثین وی چې مطلب دا دی چې ظاهری پرده یې خزله به ګندای زار شه د دې وخت نه زار شه د محمد رسول الله د خبرې نه چې په دې وخت کې دا څه ولګي دا چې دې توجیهات ضرورت نشته کپڑے اچولی لیکن دی بربندي نارایږي بدن په کې ښکاری نو لہذا رب کافیت فی الدنیا عاریت فی الاخره یا کپڑے ټیټ جوړی کړی چې بدن هر اندام په کې ښکاری نو کاس وکړې دا وګوره کاسیات فواریات کاسیات فواریات او دارنګي دا ترخ دا نسور دی له پورې شولې دا کته پر څه بڑا پورا شولې دا ترخ دی له پورې شولې غاړې دا جوړ کړی چې دا په جوته ښکارا شي نو کاسیات ناریات کپڑے چوری دی دے کیندی بربن خان دمو دا چې الله شکر وباسي چې مدرسو جماعت کې ناشتي دا چې نرشه وګوري او چې کله وګوري نو هغه دا شي چې سوای ملک بیخی کاسیات ناریات او مائلات ممیلات فلم کافر تمیلان بکی نور لم دعوت دی چې صدا کی یو ګره پلانای چې اکثر څنګه پیشن جو کړ خدای دې راشه کټه نه جوړول غواړي سرونه به داسې رای کړي لکه د اوس لکه د اوس د افق چې څنګه یو طرف ته تاوي اواز یې خلک ته وایي چې بوساره لري کې د وختو د وختو نه دې چې څه شي جوړ کړي چې بوساره ده نو واخو غاړه ده یا ته وایي چې کوم کا شرګه به کې نه وایي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة دې خلک دا تاسو ته کوي پښتون لګوري یې وړو کار به کړی څه شي جوړ کړی خدای هر دې کا چلا کې نشي ای خدای تباہ و بربادی کا وممیلات یمشتنا غیرهن تلک المشتا نور لبدا چې دنه منګزول کوي لگا والکفار باب دې په بیان د نهي کې د ځان یو شان کولو د شیطان او د کافرانو سره عن جابر رضی الله تعالی عنہ قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تاكلوا بالشمال فقط لا صلات مکو فإن الشیطان یاکل و یشرب بشماله شیطان په خوراک او اسکاک په غفلت کې وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا یاکل لا یاکلن احدکم بشماله تاسو کې یو تن په ګس لاس خوراک نه کوي ولا یشربن بها نه دې تسکل په فإن الشیطان یاکل بشماله و یشرب بها واجب نه وای فإن الشیطان یاکل بشماله و یشرب بشمالها دا وجه څه نه شول شیطان په ګس لاس خوراک اوس کاږي وانا ابي هريره رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان اليهود والنصارى لا يسبغون يهود نصارا چې دي نو دوی باب نهي الرجل والمرأه باب دې په بیان د نهي د سړي د منع د سړي او د خځې کې عن عذاب عن خذاب شعرهما د رنگولو د وختر ځونه به سواد په تور او تور رنگ سره چې تور رنگ په وختو نه خبر لګي نه به سړې لګي نو د خځې خوګیره نه خو سړي کنه پر باندې تور نه لګي بسم الله عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیه بی ابی قحافه راوته ش ابو قحافه لار د ابو بکر صدیق عثمان ابن عمر نومیو یوم فتح مکه کله چې مکه فتح شولا ورأسه ورحیته کثغاما او دان سر او ګیره د سغامه بوټي په شان باندې دا یو بوټي او تک سپین بیان په سپینوالي کې فقال رسول الله غیروا هذا دا د سپینواله بدل کې هو وخت سره مستوال توروي نه پکې ځانو ساتي توروي ما او دا رنګ چې دنه بدل یې کوي لکه توروي ما په نور بدل یې کې بل رنګ ټول لګوي سبحانك اللهم وبحمدك